دي یو مطلب دا دی داخل شي په اسلام کې پوره پوره د خپو نه واخله تر د سره پوري خپل ځان په اسلام کې داخل کړي ځکه ډېرو خلکو خپې په اسلام کې داخلي خو سره نه سر خله جبا سترګې غوګونه دا د اسلام په خلاف باندې استعمالیږي نو بعض خلکو سر او لاسونه دا په اسلام کې داخلي خپې ته بهاري په خپو باندې هغه ځای ته تلل کوي چې هغه د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر خلافي ادخلو په سلم کاپا ځان داخل کوي پوره په اسلام کې دوی معنا هم پسرینو بیان کړی دا ادخلو په سلم کاپا داخل شي په ټول اسلام کې په سلم په اسلام کې کا پتن په پوره اسلام کې تفسیر المنار معنا کړی د جميع شرائعه د الله تعالی په ټول شریعت کې داخل شي ځکه چې ډیر مؤمنان مسلمانان یو قانون د الله تعالی منی یو حکم د الله تعالی منی او بل حکم د الله تعالی بیا نه منی په مانځه کې د الله تعالی بندي د الله تعالی خبره مني په روژې کې د الله تعالی بندي د الله تعالی خبره مني خو لیکن چې کله د د حدود او د قصاصاتو د غراشي مسله راشي نو پای کې بیا د الله تعالی خبره نه مني په روژه کې د الله منی وي زه د الله تعالی بنده یم کتب علیکم الصیام نو بیا په جهاد پی سبیل الله کې ځان د الله تعالی بنده نه حساب چې زه د الله تعالی بنده يم کتب علیکم القتال په تاسو باندې جنگ کول پرس کړل شوی دی د کافرانو سره دغه سي عام مؤمنان مسلمانان په مانځ کې د الله تعالی بندگان دي دغه سي پروژه کې د الله تعالی بندگان دي که د خور او د لور د حق مسله راشي د مثال نو بیا د هغې تابعداري نه کوي هغه نه مني یا ایه الذین آمنو ایمان ولو ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په ټول شریعت د الله تعالی کې په ټول قانون د الله تعالی کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان مخکې مرته معنا بیان کړې و طرائقه و مسالکه د شیطان د طریقو او د شیطان په نقش قدم باندې مروانیږي انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو لپاره عدو دشمن دی مبین ښکاره د دې دوه معنی مخکې بیان شوی عدو مبین یا مبین لازمی دی نو معنی دار چې د د دشمنی بالکل ښکاره ده بین العداوت دشمنی ښکاره ده او یا مبین معنی دار چې خپل دشمنی ښکاره کون کړي او د شیطان دشمنی الله تعالی په قران کې زی په زی باندې بیان کړی ده چې د تاسو دشمن دی چې په پوره اسلام کې نه داخليږي بلکې څه احکام د الله تعالی مني او څه احکام د الله تعالی نه مني نو هغې ته الله تعالی زورنه ورکوي په ان زللتم که چرې وښودلی تاسو د پوره اسلام نه په ان زللتم دې ده کې مراد ګمراه کېدل دی مایله کېدل دی باطل طرف ته د حق نه واوړئ باطل طرف ته او مراد ترې نه سره یعنې پوره اسلام قبول نه کوي دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا فإن زللتم عادلتم عن الحق بعد ما قامت علیکم الحجج دا الله تعالی دین تاسو ته راغلی دی حق د تبیان شو د الله تعالی کتاب د تبیان شو وس د الله تعالی کتاب نه بل طرف ته اوړی تاسو من بعد ما جاتکم البینات ورسته دغه نه چې راغلی تاسو ته ښکاره احکام د الله تعالی فعلمو پوه شئ ان الله عزیز الله تعالی زورور ذات دی حکیم حکمتونه والا دی الله تعالی زورور ذات دی او الله تعالی حکمتونو والا دی الله تعالی زورور ذات دی که څوک د الله تعالی خلاف کوي نو د الله تعالی نه خلاصېدلی نشي الله تعالی به د سزا ورکوي عزیز ابن کثیر رحمت الله علیه وی عزیز فی انتقامه لا یفوته هارب ولا یغلبه غالب تختیدون کې د الله تعالی نه تختیدل نشي او زورور په الله تعالی باندې زورور کېدل نشي عزیز دغه معنی ده د الله نه نشي خلاصېدلی په الله باندې څوک ضرور کېدلی نشي حکیم او د الله تعالی په هر کار کې حکمتونه دي حکیم مفسرین معنی کړی ده الله تعالی غزاد دی چې صحیح کارونه کون کړي د حکمت کارونه کون کړي یا دویم مطلب داره الله تعالی چې خپل دشمنانو له سزا ورکي د خپل دین دشمنانو له سزا ورکي نو د الله تعالی په دې کې ډیر جت حکمتونه دي دا تقاضا د حکمت د الله تعالی د په الله تعالی باندې څوک اعتراض نشي کولای په الله باندې څوک اعتراض نشي کولای عام حکمتونه دی ځان له قوانین او اصول جوړ کړي څوک چې دغه نه خلاف کوي نو هغه له سزا ورکي او یاره دا حکومت دی دغه اختیارات دي نو نو د الله تعالی اختیارات دادي دا څوک چې د الله تعالی د نظام خلاف کوي الله تعالی به له سزا ورکوي نو دغه سزا ورکول تقاضا د حکمت د الله تعالی ده په الله باندې پکې اعتراض څوک نشي کولی ان الله عزیز حکیم مفسرین لیکلی دي یو قاری صاحب دا آیات لوسته او د ان الله عزیز حکیم په ځای باندې ان الله غفور رحیم وای یو باندې چې سړی دا واورېده هغه ته تپوس وکړه وای دا تاسو ویل وای دا د الله تعالی کتاب دی قران دی زدا ویم هغه نه دا د الله تعالی کتاب نه دی ته چې وی هغه ته پوسه کوي ولې نه دی وای دا زر تیم کنه چې دا د الله تعالی کتاب دی نو مخکې په دې آیات کې ذکر شوی دی په انزللتم که تاسو گمراه شوي د حق نه لاړی بل طرف ته نو چې د حق نه لاړی نو چې د حق نه بل طرف ته لاړ شي خو سزا ولا پکار ده کنه او ته چې ان الله غفور رحیم ګناهونه کوي گمراه کیږي زو ماپ کوم دا د الله تعالی څنګه کتاب دی قاری صاحب سوچ وکړه چې کله او قتل نو ان الله عزیز حکیم وی وس د الله تعالی کتاب دی صحیح ده مخکې الله تعالی ویل کې گمراه شوی د حق نه واغ تر بل طرف ته نو الله تعالی وی زرو ززو راور جما انتقام مو د نواخلمه څوک تختیدون کې رانه تختیدل نشي او زورور را باندې زورور کېدل نشي ان الله عزیز نو صحیح شو کنه او حکیم که چاله الله تعالی سزا ورکوي نو د الله تعالی دا سزا ورکول مقتضا د حکمت د الله تعالی د اعتراض په څوک نشي کولای به وس د الله تعالی کتاب شو صحیح ده هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا ايات يهم الله په دې آیت کې الله تعالی زورنه ذکر کوي ورستو د دخول د پوره اسلام نه مخالفت کوونکو ته د دنیا یاره الله تعالی ورکي مخکې خو الله ویل چې دین منې نو ټول دین د الله تعالی ومنه ټول دین د الله تعالی به منی یو حکم د الله تعالی به هم نه پرېږدي په مانځه کې به د الله بندی په روژه کې به د الله تعالی بندی نو په جهاد کې به د الله تعالی بندی نو بیا چې څوک غلاو کی نو بیا به هم د الله بندی دغه نه به لاس کټ کې چې چا زنا وکړله هغې له شرعي سزا ورکه چا په ناحقه باندې قتل وکړه د هغې نه قصاص واخله په دې ټول هر څه کې به د الله تعالی بندی نو څوک چې دغه نه کوي الله د دنیا یارو ته ذکر کوي هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا اياتهم الله مگر د دې خپ انتظار نه کوي دی په ایمان راوړل کې یا هل ينظرون دی انتظار نه کوي په دخول له پوره اسلام کې په پوره اسلام کې نه داخليږي تر دې پوري الا اياتهم الله مگر د دې خبرې چې را به شدی ته الله تعالی پیذ للم من الغمام په سورو د وریزو کې ول ملائکه ملائک براشي او قضی الامر او فیصله به وشي د کار د دین مراد د دنیا عذاب دی الله تعالی په عذاب راولي او یا د قیامت سره لګي په دې آیات کې د ټولو نه بهترین خبره دا ده چې دا آیات د متشابهاتو نه دی د دې الفاظو معنی برابر دا معلوم دي اتیان راتللو ته وایي او الله پی زلل زلل سور توي غمام وریزو توي الله تعالی براشي په سور د نورو وریزو کې ول ملائکه تو ملائک براشي خدا ایمان په دې باندې راوړل فرض دي ایمان پر راوړل فرض دي په ظاهر باندې او د دې د دې د کیفیت د الله تعالی ته سپارل شوی دی الله به څنګه راشي په سورو د وریځو کې بس الله د شان سره یې څنګه مناسبي الله تعالی به ورته راشي ابن کثیر رحمت الله علیه دوه حدیث نقل کړی دي ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائکه الله تعالی براکوس شي جبار ذات جبار هغه ته وای چې خپل قانون په خلق باندې ناپیزای الله تعالی به راکوز شي په سورو د نرو وریځو کې والملائکه تو ملائک د الله تعالی به سره هم راشي بل حدیث سره سره نقل کړی دی یهبتو حین یهبتو و بینه و بین خلقه سبعون الف حجاب الله تعالی به راکوزیږي کله چې راکوزیږي د مخلوق او د الله په میند کې به اویا زره پردې لګېدلې او اویا زره پردې پکې لګېدلې او چا پکې تاویلونه کړی دي خو لیکن بهتر خبره داره چې بس دین دا په ظاهر باندې حمل لې او کیفیت او طریقه را دې سپارل شوی د الله تعالی ته الله برا کوجیږي په سورو د وریځو کې څنګه برا کوجیږي د الله د شان سره څنګه مناسب یا شان دي او د الله تعالی ملائک به مراکز شي وقضی الامر او فیصله به وشي د کار و الی الله ترجع الامور وقضی الامر مراد د دینه فیصله کېدل او پارخ کېدل دي او د امر نه مراد که د دنیا سره ولګي نو قضیه الامر فیصله به وکړل شي د کار هلاکت د کافرانو او کم خلک چې د الله تعالی په دین کې پوره نه داخليږي نو د هغوی کار به پوره شي معنی داره چې هلاک بشي او تباه بشي او کر قیامت سره اولګي نو قضی الامر مراد دینه سره بیا حساب کتاب او عذاب د آخرت تی مراد دی وقضی الامر و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګرځولې شي ټول کارونه الله تعالی ته هر هر څه سپارل کیږي و الی الله ترجع الامور او د دې دا معنی هم ده په دې کې اشاره ده دیته چې تاسو اقرار وکړئ په دې باندې چې د ټولو کارونو او د ټولو حاجت د ټولو حاجتونو پوره کوونکی له صرف یو الله تعالی دی سل بنی اسرائیل کما آتیناهم من آیة بینة ومن یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب مخکې آیات کې الله تعالی ویل چې داسې خلک شته دی چې د په ضد او په عناد باندې ولاړ دي په ضد او په عناد باندې ولاړ دي او پوره حق نه مانی د الله تعالی دین نه مانی داسې خلک شته دی اگر کاغی ته ډیر آیاتونه د الله تعالی د کتاب بیان شي دغه سه ډیر معجزات هغه ترا شي بیا هم هغه ته پیدا نه ورکي نو اوس دا غیر پر الله تعالی ذکر کوي په تور د نمونه باندې مثال د بنی اسرائیل الله ذکر کوي بنی اسرائیل ته وګوره کنه په زده او پاینات باندې ولاړو دا الله تعالی ته ډیر پیغمبران نه لګلیو د الله تعالی کتاب تراغلیو خو لیکن هغې پوره دین د الله تعالی ونه مانه او د هغې نه انکار وکړه او په ضد او په عناد باندې ولاړو سل بنی اسرائیل ته پوس کتر بنی اسرائیل نه کم آتینهم من آیت بینه کم استفهامیه خبری ده هر یو چشی څومره ډیر ورکړی مونږه بنی اسرائیل ته من آیت بینه نخیخ کارا من آیت بینه نخیخ کارا ته الله تعالی ورکړی وی د دین مراد څه دي معجزات د موسی علیه السلام تی مراد دي د دې صورت په ابتدا کې بعضی ذکر شوی دي چې الله تعالی په سورې د وریدو کړو من او صلوات الله تعالی ور کړیو او دغه سي الله تعالی ولا د یوې ګټې نه دولس چینې را روانې کړې وي مخکې د هغې تفصیل په دې صورت کې بیان شوی او بعضې به راشي په سورة الاعراف کې دې ټولو دې دغه ټولو نښو دلالت کوو په قدرت د الله تعالی باندې په توحید د الله تعالی باندې او په صدق د پیغمبرۍ د موسی علیه السلام باندې من او سلوا الله تعالی ول تیار خوراک ورکاو الله تعالی په د سور د وریځو سورې راوسته د یو ګټ نو الله تعالی دوله چینه روانې کړلې نو دې دلالت کوي په دې باندې چې یک یو الله تعالی ومني د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام ومني او موسی علیه السلام د الله تعالی رښتونه پیغمبر دی هغه ومني خو لیکن په بدلوها دې په عبارت کې تقدیر دی په بدلوها ولم يعملوا بها په هغې باندې عمل ونه که او د الله تعالی غ دین بدل که خبره ونه منله یا دویم قول مفسرینو دا دی کم آتیناهم من آیت بینه مراد د دینه دلایل نقلیه او دلیل ندی په تورات او په انجیل کې چې دلالت کوي په صدق د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په تورات او په انجیل کې د نبی علیه الصلاه والسلام خبره ذکر و چې آخري پیغمبر برازي هغه برښتونه پیغمبري ټول علامات او صفات ذکر شوی نو کله چې د الله تعالی پیغمبر راغی پلم ما جاءهم ما عرفو کفرو به مخکې بیان شوی کړ کله چې تر الله تعالی پیغمبر په هغه صفت باندې راغی چې دیو پیجانده په تورات کې داغي بیان شوی او دیو خو تورات عالمانو نو په بدلوها کفرو داغې نه انکار وکړ هغه خبر یې بدل کړي عمل پاغي باندې ونه کړ نو دا یو عظیمه نمونه شوله چا چې د الله تعالی د دین خلاف کړی دی لکه بنی اسرائیل شو سل بنی اسرائیل ته پوس کدر بنی اسرائیل نه کم آتیناهم من آیت بینتین څومره ډیر ورکړی مونږ هغې ته نښ ښکاره نښ ښکاره د چې هغې دلالت کوو په قدرت د الله تعالی باندې په توحید د الله تعالی باندې او په صداقت د نبی علیه صلات وسلام باندې او د موسی علیه السلام باندې نو دیو هغه بدل کړلی کوپرې پې وکړه او من یبدل نعمت الله دا او من یبدل دې لپاره مفعول هدف دی مفعول ثانی او من یبدل نعمت الله کفرا او چا چې بدل ک نعمت د الله تعالی په ناشکرۍ سره د الله تعالی د پیغمبر ناشکری خلکو وکړه په غیبه نه ایمان را نه وړ د الله تعالی د کتاب ناشکری داده چې دې ته خلک وکې نه دی دا وانه وری زده نه کړی نو ناشکری دی وکړه ابن کثیر رحمت الله علیه وی استبدلوا بالایمان بها الكفر د بدل په عوض کې کفر واغست د ایمان په بدل کې کفر واغسته بی دینی واغستله نن سبا هم ډیر خلک دا سری کنه تو ته د الله تعالی کتاب بیان کا نو د الله تعالی دین یو طرف ته او بی دینی بل طرف ته بی دینی اخلی او دین نه اخلی من بعد ما جاتو او چا چې بدل ک او نعمت د الله تعالی په ناشکرۍ سره دې کې نعمت نه مراد د الله تعالی کتاب دی الله تعالی پیغمبر دی من بعد ما جاءت ورسته دغه نه چراغ دیو ته فإن الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي لمن تنکب سنته وخالف شر شریعته تفسیر المنار وای الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي چاته څوک چې د الله تعالی پیغمبر د طریقو خلاف کوي د الله تعالی د قانون وخالف شریعته او څوک چې د الله تعالی د شریعت او د الله تعالی د قانون خلاف کوي د الله تعالی قانون او شریعت څه دی الله تعالی کتاب الله تعالی بوله څه خذاب ورکی زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ربط د دې آیات د ما قبل سره داري مخکې آیات کې الله تعالی دا ویل دا خلق د الله تعالی نعمتونه نه مني د الله تعالی کتاب نه مني د الله تعالی پیغمبر نه مني نو دې آیات کې الله تعالی دا غیر لپاره د دغه مرض د لپاره سبب ذکر کړي مخکې مرض ذکر شو اوس سبب بیاني دا خلک ولی مریضان دي د الله تعالی دا دین په ولی خنه لګي د الله تعالی کتاب دا بیان په ولی اثر نه کوي نو دا دنیا پرست دي په دنیا باندې مغرور دي په دنیا باندې متکبر دي او اهل ایمان ته بد ګوري کم چې حق پرس عالم دی طالب دی مجاهد دی مسلمان دی یو نیک انسان دی نو هغه ته په سترګو کې ډیر زیات سپخ کاری نور دیو جنا دغه تباہ و برباد شوله زوین الذین اکبروا ډول کړل شوی دی کافرانو ته الحیات الدنیا ژوند د دنیا و یسخرون من الذین آمنو او مسخره او ټوکی کوي په کسانو پسې چې ایمان راوړی دی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه او هغه کسان چې یریږي د الله تعالی نه فوقهم د دیو د پاسه به یوم القیامت ر قیامت پر ورځ باندې د قیامت پر ورځ باندې با په دیو د پاسه وي او مؤمن مسلمان پسې مسخره کول و یسخرون من الذین آمنو دا عتب د سبب دی په مسبب باندې معنی دا شوله چې تزیون د دنیا سبب دی لپاره د مسخرو کولو دا سړی مالدار دی حق پرست چې غریب دی دا سړی د د دنیا پوره ده او بل چیرې مؤمن مسلمان دی داغه سره دنیا پوره نشته دا سبب جوړ شر پر د مسخرو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په صحابه کرام پسې مسخره ولې کولې د فقیرۍ او د غریبۍ د وجنه دویم پاغه پسې مسخره کولې د دې وجنه د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري به کوله مړه وای څه سادهګان خلک یې خو څوک چې راته څه خبره وکړي بس په هغې پسې ورپسې نبی علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته ویل سویل اوس هم ډېر خلک داسې دي که نه چې د مسلمانانو مجاهدینو خلاف کوي او یا یو عالم حق خبره وکړي د الله تعالی دین بیان کړي نو کم چې دنیا پرس خلق دی بی دین خلق دی منافق خلق دی چې د الله تعالی کتاب د بیانون کې سره دشمنی هغه سوې مړه خو معمولی خبره نه کړې تاسو بیا دغه ته ویداري څه قمقل خلک لکه سوچ فکر وکړئ دا خو د امریکای ګیم دی دا د يهودیانو ګیم دی دا په کې دسه چل دا په کې دسه ځان ته خلک راړی ځان ته دسه کوي نو ځان ته خلک نه راړی الله تعالی کتاب ته خلک راړی ويسخرون من الذين آمنوا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استذل مؤمنا او مؤمنه او حقره لفقره وقلت ذات یده چا چې یو مؤمن مسلمان نارینه یا زنانه سپکې وګڼل او هغه د هغې د ذلیله کولو کوشش یې وکړ چې دا بېعزته کې وشرمئ نو الله تبارک تعالی د قیامت په ورځ باندې به دغه انسان نه وغواړي الله تعالی به اول خلکو ته ښه مشهور کړي ثم فضحه او بیا به الله تعالی وشرموي د خلکو په مخ کې چا چې مسلمان وشرماو چا چې د مسلمان د بیزتۍ کوشش وکړ چې مسلمان بیزته کړي الله تعالی به اول په خلکو کې مشهور کړي په قیامت کې چې دا هغه انسان دی چې زما د بنده د یو مؤمن مسلمان د یو مجاهد او د یو حق پرس عالم خلاف د کړو بیا به الله تعالی د خلکو په مخ کې رسوا کی او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې په یو مؤمن مسلمان باندې بدنامه ولګوله بدنامه نن سبا دا خبرې ډېرې زیاتې دي په مجاهدینو باندې په حق پرستو خلکو باندې خلک بدنامې ډېرې لګوي نو الله تبارک تعالی په دې جهنم کې ډیرکې دي د اور ډیرکې دي د اور په هغه باندې به وسوځي ډیرکې دي د اور په هغه باندې وکینې او وبه سوځي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل یقینا د الله تبارک تعالی په نسبت باندې د مؤمن مسلمان دومره قدر او احترام دی مم ملکین مقربین چې الله تعالی ته کم نږدې ملائک دي نو دا غینه هم د الله تعالی په نسبت باندې د مؤمن مسلمان احترام ډیر زیات دی ډیر زیات احترام دی نو دا حدیث دغه سی ذکر شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مجلس کې ناسو یو سړی ورتیر شو په مجلس باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته ویل وای دې سړی په بار کې سوای صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویل د الله تعالی پیغمبره دا خو ډیر زیات عزتمن او خان او ملک دی او ډیر مالدار انسان دی کدا چرته د چا د خور او د لور د نکاح پیغام ولیږي نو خلک به له خپل خور او لور ورکي او که چرته په یو مجلس کې ناسی او خبره کوي نو خبره هم خلک اوري او که چا په باره کې یو سپارش وکړي نو سپارش هم قبلیږي نبی رسول الله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام ناسو یو بل سړی راغی په مجلس باندې ورتیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د په باره کې څه نظر لري نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د الله تعالی پیغمبره دا خو ټول نه غریب مسلمان دی هاذا رجل من فقراء المسلمین دا خو غریب عاجز سړی دی کله چا د خور او د لور د نکاح پیغام ورولېږي نو څوک له خپل خور او لور نه ورکوي که په مجلس کې خبرې کوي نو خلک یې خبرې ته غوږ هم نږدي او که چا په باره کې سفارش کوي سفارش هم نه قبلیږي نو هغه بل سړی چې هغه مالدار او خلک یې خبره هم مني سفارش هم قبلیږي او خلک له خپل خور او لور هم ورکوي نبی علیه السلام ته ویل چې دغه بل انسان په شانت کې چې خلک دومره ډیر شي چې دا ټوله ځمکه ته ډکه شي او یو طرف ته دا یو بنده د الله تعالی دی نو دا یو ته غوره دی دا غینه و یسخرون من الذین آمنو مؤمنانو پسې مسخره کول د غریبۍ د وجنه یا د عاجزۍ د وجنه دغه خلق به الله تعالی تبا کی دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا هغه مشهوره ده په حدیث بخاری کې راغلی دی کله چې دا شهید شو نو کپن نو کپن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام ویل د الله تعالی پیغمبر کپن نشته دی کومونګه دا سره پټو نو خپې ښکار کی او که خپې پټو نو سره ښکار کی سو سره وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وای خپې پټ دا سره پټ کی او خپې ښکارای خیر دی او پاغه باندې بیا سرګړې واچاو دا صحابه کرامو خلی کې نه الله تبارک تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو ته وایي په ان آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تاسو به هدایت باندې ال شي چې صحابه په شان کې شي کپنه نه موند پټه ک اولان د خپې ښکارا پاتې شولې کافران په مؤمنانو مسلمانانو په مسخره کوي په عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په سبا ابو جهل او دغه سينور مشرکان وبس ډېر مسخري کولې ځکه دا د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ پنډې ډېر نری وي او د باړې په لحاظ سره ډېر زیات وړوکی او ډېر زیات بیکار او د باړې په اعتبار سره نو خلک وبس مسخره کولی پیشاړې وبس کولی خو لیکن الله تعالی د دې امت د نبی له صلوات والسلام د امت لوی فرعون لوی طاغوت الله تعالی داغه په لاس باندې راو پرځاو سر ته غټ کټ کړو بیا مسخره پسې کوه په طالب مجاهد پسې مسخره کوه خو چې بیا ربانی پیدایو کې نو بیا د غوخې موندل کېږي بیا د نه دا د لیشلند بیا باریک نه بیا د کلمی باریک نه بیا دغه سی د طالب دی طالب سره وړې ټوک نه کې د سره چې چا ټوکی کړی دی الله تبا کړی دی الله به غرق کی الله به تبا کی او هم د کمزورو په وجه باندې الله تعالی چې دا د نورو انسانانو ته دا روزي ورکوي مسلمانانو ته دا د کمزورو په وجه باندې ورکوي چا ته د چا د غریبۍ نه غلطه پیدا اخیستل یا د چا د عاجزۍ نه او د چا با باډي هغه وړوکي ده او د هغې اعضا د هغې اندامونه واړه دي دې ته سپک په نظر باندې مه ګوره الله تعالی به هم د دغه ترې کمزور په وجه باندې الله تعالی دا دین ساتي او هم هغه کمزوري مجاهدین دي مسلمانان دي چې ټوله دنیا یې خولې دراوستي ده که نه دراوستي د پاکستان قوت ته وګورئ د هغې طاقت ته وګورئ وای دا د وای دا د دنیا وم قوت دی نو څنګه چلی دی اوس څومره ټینکونه دی سره څومره جادونه دی سره خو لیکن من دی کی کنه تعریف که او غواړي په کم ځای کې دماکو کی هغه ته ځان رسي الحمدلله نور دا جنگ چل کله جنگ تیزی کله وروي دا جدا خبره ده او مونږه دا دا د پاکستان چې کم جنگ روان دی پاکستان کې کم جهاد روان دی دا خو په خپل طبیعت باندې مجاهدین کوي کم دی کې چې عملیات غواړي په قلار باندې کوي زمونږ یو خپل پالیسی ده او غواړو مونږ دا قصدن مونږ دا غواړو چې جنگ څومره وګد شي پای کې زمونږ پیدا ده او دغه کافرانو او دغه مرتدینو کې تاوان دی او دغه کې نقصان دی په جنگ په وګدیدو کې زمونږ پیدا ده نو الله تبارک تعالی دغه وای زوین للذین کفروا الحیات الدنیا در ډول کړل شوی دی کافرانو ته ژوند د دنیا و یسخرون من الذین آمنو او مسخره او پیشاړی ملنډی کوي پاکستان پس چې ایمان راوړل دي والذین تقوا فوقهم یوم القیامه او هغه کسان چې یریږي د الله تعالی نه پاسوي پدیو باندې یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې د قیامت پر ورځ باندې د فوقیت نه مراد یا فوقیت حقیقی مکانی تی مراد دی جنت اوچت دی ځکه جنت ته علین ویل کیږي او دا بل جهنم سجین دی نو جنت اوچت دی نو والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه دا مؤمنان مسلمانان په قیامت کې جنت ته لړ شي او جنت د پاسه دی او یا دویم د فوقهم نه مراد فوقیت دی په اعتبار د مرتبه سره په اعتبار د مرتبه سره الله تعالی با په جنت کې دغه مؤمنان مسلمانان ته ته ته اوس په سپک نظر باندې ګوري الله به ول ډیر نعمتونه ورکي الله تعالی به عزت او احترام کې په قیامت کې دا آیات دلیل دی په دې باندې مفسرین لیکلي دي چې په مؤمنانو پسې کافران او بيدینه خلک څومره مسخره کوي نو په دې باندې داغه عزت نه کمیږي بلکې د الله تعالی په نسبت باندې داغه عزت نورم زیاتیږي والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله تعالی روزی ورکوي چاله چې وړي به حساب یا دا جواب دی سوال سوال دا راځي چې چې دا کافران د بی دین دي او دا الله تعالی دشمنان دي بیا ول الله تعالی دا جازونه او دا ډرونونه او دا دومره مال ول الله تعالی ولې ورکړي دي الله تعالی وی دا دلیل د حق پرستی نه دی بلکې دا د الله تعالی په مشیت او په حکمت باندې بنا دی دا علامه د حق او د باطل نه ده چې یو سړی به غریب وي هغه به په ناحقه باندې یو سړی مالدار دی دا په حق باندې وي نه نه دویم قول لهم پسرین داره چې والله یرزق من یشاء بغیر حساب دا د دا لګي د چا سره در قیامت سره لګي او یا د دنیا سره لګي یا د مؤمنانو سره دی یا د کافرانو سره دی الله تعالی رزق ورکوي مچاله چې وغواړي به حسابه دومره رزق الله تعالی ورکوي چې انسان یې شمار نشي کولی اوس مونږ او تاسو خپل ډوډۍ حساب کړو چې مونږ څو ډوډۍ خوړل دي څو ټپکې اوبه هم څکلي دي څو ګیلاس اوبه هم څکلي دي څومره ساهونه هم راښکلي دي د الله په ځمکه باندې څومره ګرځېدلي یو د دې مونږ ته علم نشته دی والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله تعالی دومره روزي انسان لور کوي چې هغه یې شمارلی نشي بغیر حساب یا بغیر حساب معنی دا ده د انسان دومره اعمال نه دي کړي خو الله تعالی ولا د استحقاق نه زیات رزق ورکي الله تعالی د روزي زیات ورکي والله یرزق من یشاء بغیر حساب یا د قیامت سره لګي الله تعالی په جنت کې مؤمنان مسلمانانو ته د غي د ثواب او د غي د عملونو زیات روزي ورکي والله یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امه واحده فبعث الله النبیین ومبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل خطاب ذکر کوي الله تعالی دې امت ته الله تعالی بل خطاب ذکر کوي دې آیات کې څلور لوی جملې دي اوله جمله کې الله تعالی ذکر کوي ذکر د اختلاف وروسته د وحدت نه او د هغې علاج الله تعالی بیانوي په دعوت د انبیا علیه صلات وسلام باندې اوله جمله دا ده کان الناس امه واحده و خلق ټول یو ډله په توحید د الله تعالی باندې ټول خلق یو ډله په توحید د الله تعالی باندې د دین مراد سره د آدم علیه السلام نه واخله تر د نوح علیه السلام پورې چې څومره لس پیړۍ راغلي دي ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي کان بین نوح و آدم عشرة قرون كلهم على شریعة من الحق پختلفو د آدم علیه صلات و سلام نه تر د نوح علیه صلات و سلام پورې لس پیړۍ وي او ټولو د الله تعالی دین منلی و کوپر او شرک او بېدیني پکې نه وه ها اعمالو کې کمزوري وه خو لیکن کوپر او شرک پکې نه نو دې دې په عبارت کې تقدیر دې پختلفو هغه اختلاف وکړه نو په واص الله النبیین او مبشرین راولېګل الله تعالی پیغمبران دل کې وسه د پیغمبرانو را لېګل د رد د شرک د پاره نوح علیه صلوات و سلام اولنې پیغمبرو چې الله تعالی د رد د شرک د پاره راولېګا د رد د شرک د پاره لېګل او د الله تعالی پیغمبران چې الله تعالی راولېګل نو دو قسم دعوت دی یو زیره ورکول دی او دویم یره ورکول دی او کله چې د الله تعالی دین بیان شي نو خلق دو قسم شي یو منون کی او دویم انکار کوون کی نو څوک چې د الله تعالی دین ومني نو هغې ته خوشخبری ورکه ستانه الله تعالی راضی شو جنت ته ولاړ شي قبر قیامت بری خیسته شي او چا چې د الله تعالی دین ونه مانه هغه ته یاره ورکه چې تباش ولی الله د ناراضه شو قبر قیامت د خپل خراب که او جهنم ته وځي په واصل الله النبی نن راولېږل الله تعالی پیغمبران مبشرین زیر ورکوونکي او منذرین او یاره ورکوونکي و انزل معهم الکتاب او نازل کړ الله تعالی د هغې سره الکتاب کتابونه د الکتاب معنی مې وکړله کتابونه د کریپلام پکې د استغراق دپاره دي د جنس دپاره دي بالحق په حق سره الله تعالی پیغمبران نه لیږلي دي نو د هغې له کتابونه ورکړي دي ځکه الله تعالی چې پیغمبر را لګي نو د هغې لپاره یو قانون په کار دی چې د خلکو تربیت په هغې باندې وکړي نو د الله تعالی کتاب د الله تعالی قانوني وس د الله تعالی د خپل کتاب ولې را لېږي لیحکم بین الناس دې لپاره چې فیصله وکړي په میان د خلکو کې یا یحکم ضمیر کتاب ته راجع دی مجازن او یا ضمیر راجع دی الله تعالی ته یا پیغمبر ته دې لپاره فیصله وکړي الله تعالی په میان د خلکو کې په دغه کتاب په وجه باندې پی مختلفو پی په خبرو کې چې د اختلاف کړی پاغي کې نو تاسو مطلب باندې پوه شولای الله تعالی حاکم دی الله تعالی چې خپل حکومت چلی دی الله تعالی نظام د الله تعالی کتابی او هغه ناپیزی الله تعالی له پیغمبرانو په واسطه باندې الله تعالی خپل کتاب د دې لپاره را لېږي لیحکم بین الناس فی مختلفو فی د خلکو په منځ کې کوم اختلافات راشي جګړې راشي نو د الله تعالی په کتاب باندې فیصله کوي د الله تعالی کتاب د دې لپاره راځي نو شتره د الله تعالی کتاب نظام او قانون په دنیا کې اوس شتره نشتره نو د دې د نپاس د پاره سوچ فکر پکار دی ټول مسلمانان له پکار دي چې یو شي او د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام د نافذ کی اوس دویمه خبره الله تعالی دا ذکر کوي چې اختلاف چا وک اختلاف اولی وک او کله وک دا درې خبرې په قران کې عامي بیانېږي اختلاف چا کړی دی د انبیاء علیه صلوات والسلام سره نو اختلاف کړی دی علما کرامو اول د پیغمبر مقابله ته پوهه خلک ودرېدلی دویم اختلاف یې کله کړی دی کله چې د الله تعالی دین بیان شي نو خلک په اختلاف کې شي خلک په اختلاف کې شي کم مولای سی او کم عالم چې چا ملاسته غوانه پاسه نو د هغې خلاف به څوک څه وکړي ته حق بیان که بیا د دښمن ټول غشي به ستا طرف ته روان دي مزایل دي جټ جادونه دي ډرونونه دي توپونه دي دغسې پوجونه دا به رسې بیا درپسې او اختلاف خلکو ولې کړی دی زیاتو خلکو چې اختلاف کړی دی د ضد او د عناد د وجې نه کړی دی د ضد او د عناد د وجې په ضد باندې ودرېږي نو بس وایي حق نه منم دا دویمه جمله ده و مختلف فيه اختلاف نه کړی پاغي کې اختلاف نه کړی د الله تعالی په کتاب کې په حق کې الا الذين اوتو مگر هغه کسانو چور کړل شوی دی هغه ته کتاب اوتوه د هو ضمیر دی کتاب ته راځي دا اختلاف کله کړی دی من بعد ما جاتهم البینات ورسته دغه نه چې راغلی دوی ته البینات ښکاره حکمونه د الله تعالی ښکاره حکمونه د الله تعالی راغلل نو د هغې نه وروسته اختلاف وکړه دا اختلاف یې ولې کړی دی بغیان بینهم د وجې د زد نه چې پیدا شوی دی په میند دیو کې بغیان بینهم و بین اهل الحق دې ځای کې بل جانب حذف دی دا زد او عناد یې د چا سره کو د دیو او د حق پرستو په میند کې اختلاف راغی زد یې پیدا شو نو د هغې د وجې نه د الله تعالی کتاب ونه مان بغیان بینهم الله تعالی کتاب د فیصلو لپاره راولیږي خلک د هغې نه خلاف کوي او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما تنقض عر الاسلام عروه عروه دا الله تعالی د دین دا کړی یو یو ختمی دا دین اسلام یو زنجیر دی یو ډیر کړی دی دا الله تعالی دا دین او دا الله تعالی دا قانون کړی کړی به ختمیږي نو کله چې یو کړی ختم شي خلق به بلې بلې باندې منګولې ولګي بلې باندې به الله دا الله تعالی په بل کړی باندې نو په هغه ټولو کې به اولنۍ سي اول اولهن نقضا الحكم د ټولو نه اولنۍ کړی به هغه د الله تعالی په قانون باندې فیصله نه کیږي اول به دغه لري او د ټولو نه اخرنۍ کړی د دین اسلام هغه سره مونږ دی مونږ نو خلق اوس د الله تعالی په کتاب باندې فیصله هم پرې خېری نو دغه سي مونږ هم پرېښی دی د دین اسلام چې کومه کړۍ وي اوله کړۍ چې ختمیږي نو هغه سره د الله تعالی په کتاب باندې به خلک فیصلې نه کوي او اخیرنۍ کړۍ یې څه ده هغه مونځ دی د دین اسلام مسلمانانو دواړه پرېښي دي مسند احمد کې دغه حدیث دی او الله تبارک تعالی دا ویلی دی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم د چا چې د الله تعالی په کتاب باندې د الله تعالی پیغمبر باندې فیصله نه کوي د الله تعالی په کتاب باندې فیصله نه کوي د ایمان د پاره درې شرطونه الله تعالی بیان کړی دي ورستو په خپل ځای باندې راځي نو دغه ختم شول و مختلف فيه او اختلاف نه لري کړي په دغه کې الا الذين مگر کسانو چور کړی شو ته دا کتاب بغیم بینهم د زد د وجنه دا اختلاف وکړه په هد الله الذين امنوا نو هدایت ورک الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړیو لمختلف فيه دې جمله کې الله تعالی د درېمه جمله ده او حکم به کې بیانوي د اختلاف په وخت کې هدایت والا اهل ایمان دي د اختلاف په وخت کې هدایت والا اهل ایمان دي فهد الله الذين آمنوا هدایت وک الله تعالی کسانو ته چې ایمان راوړل مختلف په په هغه هغه خبرو ته چې اختلاف کړو دی پاغه کې من الحق چې هغه حق خبرې وي د دین مراد امت د نبی صلی الله علیه وسلم دی یهود او نصاراو الله تعالی ته تورات او انجیل راولېږه د الله تعالی حکمونه پای کې بیان شول د رجم مسله بدل کړې وکړه مونږ مخکې بار بار بیان کړله د قبله په باره کې ډیر زیات اختلاف داغي پیدا شوی نو الله تعالی کتاب راولېږه قرآن کریم او نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی پیغمبر راولېږه نو الله تعالی دیو ته د حق خودنه وکړله الله تعالی قبله هم بیان کړه چې کعبه ستاسو قبله ده او نور خبرې الله تعالی غو فیصله کړلې باذنه په خپل حکم سره باذنه په خپل حکم سره دې کې مفسرین ډېر معنی بیان کړې دي باذنه ابن کثیر رحمت الله علیه وی بعلمه بهم و بما هداهم الله تعالی په دې باندې پویو چې د دې کتاب لایق خلق د اخر امت دی الله تعالی په دې باندې پویو چې د دې دا امت د پیغمبر مستحقین دي چې دې ته الله تعالی راولي به علمه په خپل علم باندې او یا اذن په معنا د توفیق سره دی باذنه په خپل توفیق سره یا په خپل حکم سره او یا په خپل علم سره والله یهدی من یشاء دا بل جمله په اخر کې الله تعالی ذکر کوي والله یهدی من یشاء الله تعالی هدایت کوي چار چې وغواړي الی صراط مستقیم لارې برابرې ته یهدی د هدایت نه مراد ایصال الی المطلوب دی چاله چې الله تعالی وغواړي په سمه لار باندې روان کی صراط مستقیم الله تعالی هغه تروان کی دا د غلط لارې نه الله تعالی وساتي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دی آیات کې الله تعالی د سیویل فهد الله الذین آمنو لمختلفو فیه من الحق د دین مراد نبی علیہ السلام را لیګل او د الله تعالی کتاب راتللی او آخری امت ته نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی ته هدایت وکا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر اغي ومنله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نحن الاخر نحن الاخرون الاولون یوم القیامه مونږه خو اخر یو خو لیکن اول به د قیامت پر ورځ باندې د مونږه په ټولو کې اخر کې راغلی خو جنت ته ور ټولو نه اول زو د الله تعالی پیغمبر وای او هغه ته زمونږ نمخ کې کتابونه ورکړل شو او مونږ ته ورسره راکړل شو دي نو الله تعالی والله یهدی الله تعالی رسول چاله چې وړ اله صراط مستقیم لاري برابرې ته ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یاتکم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هم متى نصر الله الا ان نصر الله قريب په دې آیت کې الله تعالی دریم خطاب بیانوي رب تیرما قول سره ده مخکې دعوت الی الله بیان شو نو کله چې د الله تعالی دین ته دعوت ورکې د الله تعالی کتاب ته دعوت ورکې نو اوس بیا ټینګ شه مصائب ته تکالیف ته مشکلات ته بیا ټینګ شه هغه باندې بیا ټینګېږي خامخه چا چې د الله تعالی د دین چغه پورته کړې ده د هغې ځای نشته په دنیا کې چا چې د الله تعالی د دین چغه پورته کړې ده نو د هغې بیا په کور باندې شپه نشته دا غي دا غي نه غم خادي خپل کور کله دا هر څه وتی بیا پاتې کی او کله چا ملاست غوانه پاسې که څوک کافر کی او که څوک مسلمان کی که څوک په الله باندې فیصله کوي د الله تعالی په کتاب باندې او که څوک په بوش او په زرداری او په مشرف او په نور باندې کوي نو بیا هغه انسان هغه ته بیا څوک سوی بس بیا په دنیا کې ګرځي مزه لري کوي دویم روایت تر ما قول سره داري مخکې الله تعالی ویل والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله تعالی رسي چاله چې وغواړي صراط مستقیم ته نو د صراط مستقیم باندې د تللو د جنت د حصول لپاره الله تعالی یو طریقه بیان کړه د الله تعالی کتاب ته دعوت ورکول نو س الله تعالی بل نسخه ذکر کوي کوي چې جنت تلار شم نو د الله تعالی په دین کې ورمانی تکالیف راځي هغه برداشت چې کله د الله تعالی په دین کې تکالیف برداشت کړه نو جنت ته واله لاړ شي اسی جنت ته نشي تللی او دې آیت کې الله تعالی ډیر زیات عجیبه خبره کړې ده وای تاسو دا ګومان کوئ چې جنت ته ولاړ شي به تکلیفه ستاسو نه مخکې پیغمبران راغلي دي د الله تعالی د پیغمبرانو مرګري راغلي دي نو په حدیث کې دغه تفصیل بیان شوی دی او د قران کې الله تعالی هم ویلي دي هغه ته ډېر سختۍ رسیدلې وي مالونه یې ضبط شوي وو نن سبا د مجاهدینو مالونه په هغې باندې پابندیانې لګېدلي او د هغې کورونه هغه ضبط شي سرکاري شي هغه دولت او حکومت یې واخلي پاکستان کې هم دغسې ده څومره چې مجاهدین دي د هغې کورونه یې په بمان باندې الوځولي دي مال یې وله ختم کړی دی دکانونه یې وله ختم کړی دي او دغسې مخکیني انبیا علیه صلات وسلام هغې ته بدني تکالیف میلاو شوي نو دا ډیره زیاته عجیبه خبره ده په ټولو خلکو کې الله تعالی ته خوښ خلک پیغمبران دي او د پیغمبرانو مرګري دي نو ته هم د جنت داوی کوي زه به جنت ته ځم او د الله پیغمبر هم داوی زه جنت ته ځم ستا پې یو نوک نه رسور شوی ستا پې د وی روپۍ تاوان نه شوی ته هم زه جنت ته ځم او بل طرف ته پیغمبر دی هغه پې اور ته غورځولی شوی دی د هغې مال په ختم شوی دی هغې په خپل کور کلی پریښی دی هجرتونه یې کړي دي جهادونه یې کړي دي خپل اولاد یې قربانۍ ته پیش کړی دی خپل ښځه او خپل اولاد یې په شړ بیابان کې پرېښودلي دي د لوی طاغوتو د حکومت سره مقابله کړې ده او یاره ته ښه په قلاره باندې بس ښه بنګله دې ځان له جوړه کړې ده چې زړه دې څه غواړي بس هغه ته میلاویږي او مال د سره ښه ډېر دی په بدن باندې بلکل روغ د الله تعالی د دین خبره نه کې تم ځان ته جنتی وي هغه پیغمبر بم ځان ته جنتی وي ته هم جنت ته ځي هغه بم ځي دا خو ډیره جاته عجیبه خبره ده الله تعالی وای هیڅ کله د جنت د تل ګمان مونږ کوي چې دومره تکالیف د ته د الله تعالی په دین کې میلاو نشول لکه پیغمبران ته چې میلاو شوی دي د جنت تر تل ګمان مونږ کوي زو جنت تلار شم دا سره میا کلی خیرات دی چې په سخاولا سبحان نه خوري او یا خلک وی دا څه ده مړی په خېټه باندې خو نه پروت چې ته ورشي داسې راوخلي د مړی په خېټه باندې معنا دا ده چې د مړی په خېټه څه شی پروت یو خلک یې تراخلي خو هغه مړ دی کنه هغه ته څه نشي ویلی هغه هر څوک راغیستل شي نو داسې نه ده چې دا جنت یو ځای دی او بس ته به بس چې مړ شولې ور روان به یو ته په دې کې د دې جنت د حصول لپاره په دنیا کې به تکالیف برداشت کړي د الله تعالی د دین لپاره او رسو مونږه حدیث بیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې راځي صحابه راغلل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله تعالی پیغمبره مونږ ته ډیر زیات تکالیف میلاو شوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کعبه سوري ته صادره د سر نه لاندې خو دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروت الا تستنصر لنا یا د الله تعالی پیغمبر زمونږ د پاره د الله تعالی نه امداد غواړه الا تدعو لنا زمونږ د پاره دعا ته ولې نه غواړي مونږ ته خو ډیر زیات تکالیف ملاو شول نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل فی من کان قبلکم یحفر له فی الارض ستاسو نه چې مخکې کم انبیا علیه صلوات والسلام تیر شوي دي او د هغې ملګري تیر شوي دي نو د هغې لپاره په ځمکه کې کنده وکنستل شوله په یجعل فیه په یو جاو بل په یو جاو بل منشاره هغه په کې ودرول شو او بیا به اره راوړل شوله په یو ځو علی راسه دا غي په سر باندې به کې خودل شوله او هغه په دوزک ته وې چې جنت ته دمه ته تکالی پر رسیدله نو مونږ دغه دنیادار خلکو ته وایو چې ټوله ورځ تاسو په دکان کې ټوله ورځ تاسو پټي کې تیر شي د خپل غواو ګړو بيزو سره د خپل خځې سره د خپل بجی سره ستا دا خزه ده د الله تعالی د پیغمبر هغه خزه نه وه نبی علیه صلات وسلام چې په سخته ګرمۍ کې اته سوه کیلومتره پیاده سفر کوي په غزوه تبوک کې وروسته به راشي اته سوه کیلومتره مزل و صحابه کرام خپې بله خپې روان دي خپې پولې شوي دي په ګرمۍ کې روان دي د ورځې ورته یوه کجوره میلاویږي صرف یوه کجوره هغه هم جنت ته هغه به هم جنت ته ځي ته به او ته ټوله ورځ چې په خېټه پسې د ډوډۍ تړلې دي او خېټې دا پیړې شوي دي ګرځولی یې سړی نه شي دومره غټې غټې خېټې ته به هم جنت ته ځي هغه به هم جنت ته ځي داسې عجیبه غونته کې خبره ده نبی علیه صلات وسلام ته وی را به وستلی شو هغه انسان نو په کم ده کې به ودرولی شو او عرب یې وله په سر باندې کېښودله په دوه ځای باندې ویک او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایل ویمشتو بیمشات الحدیدې بعضې انبیا علیه صلات وسلام او د انبیا علیه صلات وسلام ملګري هغه به ونیولی شول نو د هغې نه به د د منګزې به وي ګمنځې به وي د اوسپنې او د اوسپنو په منګزو په ګمنځو باندې به د هغې نه غوښې وتوږلی شولې اډوکي به راښکاره شول په هغې کې د الله تعالی ما یصده ذلک عن دینی بیا به هم د الله تعالی د دین نه هغه نه اوړېدل نو مونږ او تاسو په کومه خوله باندې به مونږ وایو چې مونږ ته الله تعالی جنت راکړه په دې زمانه کې هم الحمدلله داسې خلک شته مجاهدین شته چې هغه د خپل مال او د خپل بدن نه د خپل روح نه هغه چیرې ورتیر دی الله تعالی په دین باندې هغه هم جنت غواړي او ته په قلار باندې په دومره پوم کې پروت چې پای کې خکته ورخخېږي پای کې بلستان ته ضرورت نشته دومره کې ورخخېږي چرته رمانی په ټوله زندګۍ کې لوګه نه دراغلی تند نه دراغلی پیاده نه ګرځیدل د یخنۍ او د ګرمۍ احساس ته نه دی شوی د خپل بچی او د خپل خزینه نه جدا شوی ټول عمر په دنیا کې تیر شي تم جنت غواړي دا څه عجیب خبره ده څنګه برته جنت ملوي الله وای نشیت لره جنت ته نشیت لره دینه بغیر تکالیف برداشت کړی ډیر زیات تکالیف برداشت کړی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشد الناس بلان الانبیاء د ټولو نه زیات تکالیف د الله تعالی پیغمبرانو ته ملاو شوی دي ثم الامثل بیا ثم الامثل فالامثل بیا چې د هغې په نقش قدم باندې څوک رواني نو هغې ته به تکالیف ملاویږي که د الله تعالی په دین د تکلیف ملاو شو په دې باندې خوشحاله شه او حدیث کې راځي د الله تعالی پیغمبر وي چې دغه تکالیف څوک برداشت کی په دنیا کې چې د الله تعالی د دین په وجه باندې چاته تکالیف ملاو شوی او دا جنت ته صرف ورښکار شي ته پوس به تې وکړل شي چې تا چرته د اوس پورې تکلیف برداشت کړی دی نه سره پته مړه نشته دی او کم یو انسان چې په دنیا کې هغه داسې زندگی تیر کړی لکه جنت هیڅ قسم سختی د الله تعالی د دین لپاره نه برداشت کړي زخمی شوی نه دی شهید شوی نه دی ښځه نه ده کونډه شوې بچی نه دی یتیمان شوی کور نه دی وران شوی زخمی شوی نه دی د الله تعالی د دین لپاره لوږه او تند نه ده برداشت کړي کور کله نه دی پرېښی دا دی وجاړي الله تعالی ورته کله چې دا جهنم ته لاړ شي نو تپوس به ترې وشي چې چا تا چرته نعمت او سهولت او یو آرام دی لیدلی په دنیا کې که نه وایي نه ځکه د جهنم ته یو یو منټ له ورتلله دا به د دنیا ټول راحتونه او نعمتونه ورنه دایر کړي او چې په دنیا کې ورته څومره تکالیف میلا شوی دی خو لیکن چې جنت ته لاړلې دا ټول تکالیف بر نبی ایر شي دا د الله تعالی د دین لپاره دا ټول هر څه کم دي نو دې آیت کې الله تعالی دغه وایي که جنت ته تلل غواړئ نو پیغمبران په شان دي کې تکالیف بر باندې راځي ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه تدخلو جنت ته تاسو دا ګمان دی جنت ته ولاړ شي ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال داري چې تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته په شان د تکالیفو دا کسانو باندې خلاو چې تیر شوی دی من قبل کوم مخکې ستاسو نه ستاسو نه چې مخکې کم خلک تیر شوی نو فرعون د موسی علی السلام مرګرو ته سویلی ولو صلیبنکم فی جذوع النخل زبم پانسی کما زمون مرګری پانسی شوی دی په پا پاکستان کې لګ وخت مخکې هم 15 14 په یو ځای باندې پانسی کړل د جیلون نه راوباسي او په یو ځای باندې لس او شل او دېرش ملګري پرې غرونو کې شهیدان کړي دي کاڼي بوټي په دې باندې ګواه دي کاڼي بوټي په دې باندې ګواه دي د جازونو نه راغوځارلي دي ټینکونه یې په ژوندینې باندې ورخېجولي دي دا هر څه یې کړي دي الله وایي چې دغه شانته کې تکالیف د باندې راغلل نو ته هله مؤمنې مسلمانې او هله به جنت ته لاړ شي که نه چېرته خیال کې دې مړه نه شي جنت ته به لاړ شم ولما یاتکم او حال دار چې تر اوسه پورې نه دی راغلی تاسو ته مثل الذین په شان د تکالیف دا کسانو باندې خلاو من قبلکم چې دیر شوی دی مخکې تاسو نه مستهم الباسا او رسیدلی واغی ته سختی د مالونو و ذرای او بدنی تکلیفونه او زلزلو تکلیف چې په انسان باندې راځي دا په دوه قسم باندې دی یو د مال ناغی ته باساوي او دویم یو د یو تکلیف دی ذاتی ذاتی تکلیف بیا په دوه قسم باندې دی یو هغه دی چې بل چاره طرف نه راغلی او یو دا چې بل طرف نه راغلی یو دا ذاتی دی نو ذاتی چې هغه بیا په دوه قسمه باندې دی یو د مال نو هغې ته به اسا وي او دویم د بدن نو هغې ته ذره وي او چې بل چاره طرف نه راغلی نو هغې ته اشاره شوې ده په حضول ذلو کې حتی یقول الرسول تر دې پورې بچ مست هم الباسا او رسیدلی هغې ته الباسا او سختۍ د مال والذراء او تکالیف د بدن و زلزلو او جړ کولای شوی په ډیرو مخالفتونو سره حتی یقول الرسول تر دې پورې بچو وبویل دا الله تعالی پیغمبر ولذین آمنو او آ کسانو چې ایمان راوړیو متا نصر الله دا آیات علما د ډیرو زیاتو مشکلاتو نه حساب کړی دی چې دې څه مطلب دی بس په دې آیات کې هیڅ قسم مشکل هم نشته دی دې کې متا دا د دعا لپاره دی اولا ان نصر الله قریب دا چا ویل دي چې متا د دعا لپاره دی علامه علوسی رحمت الله علیه لیکلی دی ابن عطیه لیکلی دی متا د دعا لپاره دی کله به چې ډیر زیات تکلیف راغی د الله تعالی پیغمبرانو باندې او د هغې په مرګرو باندې نو د الله تعالی نه به دعا غوښتله چې الله تعالی زمونږ سره امداد وکړي نو د الا ان نصر الله قریب دا اجابت د دعا دی د الله تعالی طرف نه بس مسله خلاصه شوله نور دار مشکلاتونه جوړ کړی دی ډیر زیات د مشکلاتونه په دې کې په ګنټې باندې تقریرونه کوي علما او دا آیات نه لګي او ځکه متا د استبعاد د پر راځي نو نبی نو د الله تعالی پیغمبر او دغه سی مؤمنانو د الله تعالی امداد څنګه لري ګڼه لکه خو مسلمانانو په غیبه یقین نو نه نه دغه معنی نه ده مستهم الباسا او رسیدلی واغی ته سختی د مال و ذره او تکلیفونه د بدن و زلزلو او جل کولای شي د دین مراد د غیرو د طرف نه تکالیف ملاویدل حتی یقول الرسول تر دې پورې چې او ویل پیغمبر والذین آمنوا ما هو او هغه کسانو چې ایمان راوړل دغه په مرګرتیا کې سبب ویل متا نصر الله الله تعالی مونږ ته امداد راولېږه دا متا کلمه د دعا شوله الله زمونږ سره مدد وکړه نو د الله د طرف نه ورته جواب میلاو شو الا ان نصر الله قریب خبر شي یقینا مدد د الله تعالی نږدې دی الله تعالی بر سره مدد کوي او الله تعالی په خپل الله تعالی غیرتی ذات دی څوک چې په الله تعالی باندې غیرت کوي الله تعالی په هغه باندې بیا غیرت کوي